سوره بقره دوی سیوا اول ایسا تر دې آیت نمبر 151 پورې په دې کې دعوت او قران ته دعوت ال کتاب قران يهودو ته او بیا بیان د دې خبرو چې کم کارې نبوت او خلافت ذمہ داری بنی اسرائیل تعالی شونو هغه ناکام شو فیل شو پدې او دای د فعل کېدو وجوهات بیان کړل اسباب بیان کړل چې دوی کې د ټولو ناوله خبره خداراله چې د قانون بالا دستی به کې ختم شي نو د قیادت اهل پاتې نشو دویم دوی کې علمی عملی کمزورې رااله نو شریک کار کولم لایق پاتې نشو او دریم دوی کې داسې عادات مستمره او امراض مستمره پیدا شي چې عادت وګرځي دیو جن استاسو ما تحتم کار نشو په دې باندې د نه اهل اخیری مہر ثبت شو او هغه نبوت او خلافت بنی اسرائیل نو واغسته شو بنو اسماعیل ته منتقل شو دای د پاره به تور تمهید د ابراهیم علی السلام واقع راوړ او ای کی څه خبرې د خلافت حواله سره وش بیا د قبله د تحویل خبره وش چې څنګه نبوت خلافت د بنی اسرائیلونه بنو اسماعیل ته منتقل شو نو دارنګ انتقال مرکز هم پکار دی بس مرکز و ماینده چې د بیت الله او په انتقال مرکز باندې خبرې وشي اوس فذکرونی اذکرکم دې زینا د سورته بقره دویمه حصہ شروع شو پدې کې بیان د خلافت کبرا ده قران ته دعوت ورک نو دې زینوس د قران غ نظام خي قرآنی نظام سره یا انتقال خلافت او امامت شو نو د مسلمانانو هغه خلافت سیستم او نظام سره نو دلته نو زاغي هغه خاکه پیش کوي او تفصیل بیان چې مسلمانانو خلافت به په دې ترتیب وي پای کې پنځه خبرې وي اول تهذیب الاخلاق چې د فرد اخلاق درست شي ځکه فرد درست شو قوم به جوړ شي دویم تدویری منزلو کور سمول غواړي او معاشره دا منزل تدویری منزل کور تم وي او معاشره تم وي او دریم بیا سیاست مدنی کې ملک گیری فتوحات جهاد د دې طریقه او څلورم سیاست مدنی کې ملک داری د ملک نظام څنګه چلی او پنځم نمبر بیا خلافت کبرا ده بین الاقوامی نظام ځکه دا سیاست مدنی ستوي دا قومي سطح ته وي د قومي سطح نظام ته وایي سیاست مدني د یو ملک او خلافت کبرا بیا بین الاقوام دی چې مختلف اقوام او ملکونه را یوځای شي انټرنیشنل سطح دې ته خلافت وایي خلافت کبرا نو د قومي سطح نه پس بیا د دې بین الاقوامي سطح تذکره د خلافت کبرا دا خو د دې حصے حاصل شو اوس رازو شورو قران اول دا دې رکو نه 19 رکو خو د 19 رکو نه آیات مخ کې وګورم یو کله کله داسي چې مضمون د رکو کله یو آیات د رکو نه مخ کې شروع شي او کله یو آیات ورسته شروع شي نو دا مخکینه آیات فذکرونی اذکرکم دا د دې نور لسمه رکو سره تعلق لري او د فذکرونی اذکرکم نه بیان دا تهذیب الاخلاق نو تهذیب الاخلاق ډیر دي قران زې په زې بیان کړی خو دلته یو پنځه اخلاق او پنځه مسلې د تهذیب الاخلاق بیانې تهذیب الاخلاق نه ما پرونم ویلی مراد سی د فرد اصلاح زکا انقلاب اصلاح تبدیلی دینی کار انقلابی کار شروع کم زینه کی فرد نه دا چې فرد مون پریدو من بر ټوب کو انقلاب راولو نه دا نبوي طریقه اسلامی طریقه قرآنی طریقه نه ده فرد چې سړی پریدي منځ کې نبی علیہ السلام مکه کې د کم انقلاب دعوت ابتدا کړې ده نو د فرد نه کړې ده بنیادی شی نقصان سی دی باندې بسیندی صاحب نور صورتونو کې بیا خبرې وکي نقصان بدای که په افراد مهنتونی شي او برنه په انقلاب را وستې شي نو مطلب دا دی چې د دې خلکو فکر دل دماغ جوړ نه دی دا صرف په زور باندې سم کړی شي نو په زور بم سموي بازه ځکه د بازو خلکو فطرت طبيعت دی چې د زور او ډنډې نه بغیر په بل سره نه سميږي خو هغه سه بازي اوس ته اکثریت یا تمام په زور سمینو د اصول او طریقه نه دل دماغ بدلول غواړي دیو جنا سیندی سوی د نبی علیہ السلام کار اصل اولنې اسو فکر سازی او ذهن سازی وا دا بنیادی خبره ده او فکر سازی زین سازی د چا کی د فرد کی نو شروع د فرد نه ده فرد نه بشو شیخ کابل ګرام رحم الله وی وی زه چې کلا افغانستان دلاړم مخکې افغانستان طالبان حکومت راغلو امیر المؤمنین سره ملو شم مولا عمر اخو ډیر لوی حمایتیو داغه نظام او سیستم ناغه وی وی ما مولا عمر ته چې ډیر لوی کار مو همدغه زمونږ مقصدو دا زمونږ کار دی اسلامی نظام راشي خو یو څو خبرې ورته کوم امام ته یو څو شیخ بوي ملا صاحب راته وګه خو ملا صاحب مولا عمر او یما ته ډیر وګه خو وی ما ته چا وی چې تا ته ډېر غوږ کېښه ډېر وخت درکوي ما وی هغه نور چې راځي نه هغه به د ځان دپاره وي او ما د ځان دپاره ما دوی دپاره خبرې کولې نو ځکه یې ما ته غوږ ایښی او بیا د هغې نه بعد چې څوک به هم تله راتلل نه وایي ما ته به سلام را لېږه شیخ صاحب ته زما سلام وایه نو یې څو خبرې مې ورته وکړې ایو د دې ځای سره تعلق لري یو مې ورته دوی چې نظام خوراغه خو پریدیم نه تاریخ او سیرت دا وای ځکه چې نبی علی السلام کله مدینه ته لاړ او مدینه کې اسلامی ریاست قائم ک نو احزاب کې ورپسې تمام احزاب رااله خندق کې نو دا یاد ساته چې د ټول عالم احزاب بدر پسې راځي موږ سه ونش رااله را پسې نټ وراله چې دا تاریخ سیرت وای بریدین ها خو یو خبره ده دقه مقبان دې که کامیاب شوه نو بیا بدر پسې ناراضي د نبی علی السلام خندق نه بعد ویلو اوس پوری دراتل اوس دیني شوس به مونږ ورس نو بزان کلک کې که په دغه کې وخوې دی وخوې دی او که کلک شوې دی لاړل بیا به نه راځي دا به دا همت نه کوي او ای بل مې ته داوي چې اسلام خمراوس غریا ساته د خلکو چې ګيري پرې خوې پنسي او چته کړې د خزو برقې واچولې دا ساسو ډنډې د یاري نو دا خو به کول په کارو دینه بغیر کېدنه خو اوس دا سیو کې چې دوی له تعلیم تربیت انتظام وکړي ذهن ولا جوړ کړي که ذهن هم جوړ نه کړ چې تاسو ډنډه ته لری شي دا ګيري به خوري پرده به بیا لری کی دا شه بنیادی شه دا ده دا زه سمور دا مې تویل دا سم نو بهر حال دغه خبره وا چې اصلاح به د کم ځای نه د فرد او د فرد اصلاح کیږي په ذهن سازه فکر سازه باندې په اصلاح نو قران هم وګوره بیان د سکی د خلافت کوي او شورې چانه وکړه د فرد د اسلام د بنیادی دیو جن زمون شیو خدا ول روزینا هم دقه منهجو چې په افرادو مهنتي د دې باقیده اخلاق نظریه اعمال د دې اصلاح دا یو بنیادی کار دی نبوي کارونو کې کار دی او دارنګ دعوتی کارونو کې یو بنیادی کار دی او دقه بیا د مخکې انقلاب لپاره بنیادی دا بنیاد وی نو دا بنیاد وسړی جوړی او مضبوط به جوړی اوس په بر آبادی سمره کیږي او کله کیږي هغه جدا خبره ده خو بنیاد مضبوط کا پوخ مضبوط بنیاد نو ځکه قران شروع د تهذیب الاخلاق یعنی د فرد د اصلاح نه وک او دلته د تهذیب الاخلاق والے سره د فرد د اصلاح والے سره یو پنځه اخلاق د اطلاع ذکر کړی دي پنځه اخلاق د تهذیب الاخلاق پنځه اخلاق پنځه امور اخلاق چې دا به فرد کې راوستل غواړي نورم دی شته ډیر زیات دی قران د فرد اصلاح لپاره امور ذکر کوي زې پځه هو دلته سړي دا پینځه تراغستی دا پینځه دلته هغه دی چې دا د دې نظام د تیارې لپاره دی نظام د تیارې ده چې دغه نظام ته تیار شي دغه پنځه تعلق د دې سره ده دا صفات په فرق پیدا شو نو مخکې به نظام درست شلی یو د ذکر فذكروني اذكركم ذکر فرد کې ذکر والا ماده پیدا شي الکه فرق کې باول د ذکر ماده پیدا کې کا عقیده بوله سمه عقیده دلته خبر ما ده سره هغه ابتدایي اصلاح پرې خو کومه اصلاح د نظام د پاره نو شروع خو با ابتدایي کې مدا عقیده نه کې اچې سوره بقره کې مخ کې لاړ شنل ته ویلې سلبران تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وګور هلته دی اصلي ترتیب هغه دی عقیده دا دا دا منز روجا حج زکات هغه ذکر کړی دی هلته خود دلته کم را واغستل هغه ابتدایي نه راځي هغه جدا موقع ده دلته د نظام خبره کوي د خلافت خبره کوي نو د خلافت او د نظام او د اسلامی نظام د پاره ک افراد تیارې نو د عقیدی مونږ او دس نه علاوه پکې دا صفاتم پیدا کا نو سباله بده د نظام ته برابرۍ دا افراد دا د دې د پاره وي نو یو د ذکر دویم سره وشکر لی ولا تکفرون وشکرو لی ولا تکفرون شکر یو سبا یو سره ذکر دویم شکر او دریم یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر صبر سلورم دریم صفت او سلورم وسولا ان الله مع الصابرین صلا سیندی سے وی صلات مراد ده او دعا مراد ده نو دعا او صلات دا صلات دلته معنا دعا اخلي او پینزم تعظیم د شاعر الله 158 ان صفا والمروه من شاعر الله فمن حج البيت او تمر فلا جناح عليه يتطوف بهما دا پنځه اخلاق او پنځه صفات پنځه خبره چې دا به په فرد کې راوستل غواړي دلته اوس په دې باندې اوس تفصیل ذکر شکر صبر دعا او صلات او تعظیم د شاعر الله دا اخلاق هم دي لکه موږ ویلو اخلاق وږي کنه چې په اخلاقو کې دا صبر او شکر دا بنیادی صفات دي ذکر ویلې ده وی ذکر ذکر ضروری ده د صحیح عقیدې او د فرایض او واجباتو ادايګۍ نه بعد په فرد کې کم صفت پیدا کول غواړي د ذکر چې د ذکر وجه صدا سیندی سے وہی وہی اللہ تعالی سے ایسا مضبوط تر رابطہ ہو جائے کہ کسی حالت میں یعنی جلوت اور خلوت میں عسر و یسر میں خلل نہ ہونے پائے په دې ذکر د الله سره داسې تعلق پیدا شي مضبوط تعلق چې بیا خلوتی ک جلوتی ک غنا کې ده ک یوازې ده اوسر ده یو سر ده سخته حالت ته دراحت حالت ته چې دا الله په دې تعلق کې خلل رانیش ذکر داسې تعلق پیدا کی که سختی پراله اومم په الله نظر خوشحالی راله اومم په الله نظر که ځان لده همم الله او که غنه کې ده همم الله څنګه سیئته جوړ چې ذکر ذکری دقه سي جوړي نو دی ویلی وي وګوره کنه کله که الله سره داسې تعلق ني د فرد مضبوط نه به د خلکو په جلوت کې خو خسړی خو چې کله خلوت شي ځان لشي بیا به بل شي خلکو نه به یریږي خسړی دی ګنا نه کوي شراب نس کی زنا نه کوي رشوت نه لري ها خو چې کله سوګني به چې سکول تعلق صحیح نه دی سبا را بوز دا فرد مخ کې نظام کې چلیږي نو د خلکو مخ کې خسړې دی او ځان لا بیا بد سړې نظام خراب معاشره خراب ملک خراب دارنګ راحت کې خده سختی پیراله بیا دین الله ير نو سر یسر خلوت جلوت داسې مضبوط تعلق چې دغه تعلق کې څه خلل رانی شي نو سیندی صاحب دا تعلق پس پیدا کیږي ذکر باندې ذکر باندې پیدا کی دیو جن صوفیه کرام چې کله د اصلاح شروع کین نو صبر تخی دون ذکر کوا دا ذکر دا اصلاح لپاره تعلق دا الله لپاره وی ګوره نه لکه څنګه چې وی یو عاشق سره وی د خپل محبوب پیات کې داسې ورغرق شي کنه چې هیڅ حالت کې د خپل محبوب نیری عاشق نه خپل محبوب یادی اروخته یادی کده ود کیږي هم محبوبیات ده که ویخ ده هم محبوبیات ده که ګرځي که خوري اسکی نو د دې عاشقانو او د عاشق دړوم دنیا د خپل ارسو ته یاد داسې حالت بیا جوړ شي اروخ وته یاد اروخ په دل او دماغ باندې د خپل محبوب نقش نو په دې ذکر سره دا د انسان دا الله داسې محبوب جوړ شي چې دته هر وخت یادي دا الله یاد اروخ خو دا کیفیت سیندی سے به دا کیفیت کله وهبي وي او کله کسبي وي دا کیفیت په سړی راتلل چې الله داسې محبوب وګرځي چې د ته هر وخت الله یاد دی خلوت کې جلوت کې اوسر کې یوسر کې کله غربت ته هغه کې کله د اقتدار کرسي باندې نه سه پاغي کې صحابه داسې خلکو ای داسې د الله تعلق مضبوط جوړ شوی و چې هغه که غربت ته یو کجوره ملاویږي په خېټه کې سنشتا ابو هريره تلګه د وجنه بهوشکیږي خېټه پورې غټه نږدې کوي درد کم شي امم الله یاد ده او هغه ابو هريره چې کله دا بحرین گورنر شو نو امم الله یاد ده هغه ابو بکر عمر عثمان علی چې کلا جهاد مقید الله یاد ده غربت ته الله یاد ده خو چې کلا د اقتدار په کرسي کې نه صلی یاد الله نه ده دا بنیادی خبر فرد داسې جوړول غواړي چې الله سره مضبوط ترين رابطه جوړ شي الله محبوب شي نو بس دا سړی چې اوس معاشره کې په هر حیثیت راته د به معاشره او نظام خرابې نه اصل خبره ده دغه کمزوري ده نه نه چې الله سره غ تعلق دلته مضبوط نه جوړ شوی دی وجنه کلا اقتدار ته ورسی با بیا ته الله ایر دې ظلم جبر وانه کرپشن دا بیا شروع شي عمر بن عبد العزيز دی مخکې مو واقع ویلې وای شاید عمر بن عبد العزيز دی خلیفہ دی پیسې وسره نشتا انګوري لیدلیو ویلې مې واقع زړه شوو ها یاد ده کنه هیروي او خزه ته وی چې انګور مې لیدلی کې او درهمي او ما سر نشته وته وی چرتا سرکاري فند نه یو او ته یا فاطمه خزینو فاطمه ته چې د کم درهم او دینار خبره کې هغه درهم دینار نه ده جهنم اور ده خلافت باندې راغله ده والله ایر نه ده اسی مضبوط تا نو سیندی سے وای دا سے تعلق جوړېدل په دوو طریقو کې یا وهبي وی الله ورکی بس چالور کی مهرباني وکي وی صحابه کرامو ته دغه تعلق د نبی علی السلام د صحبت په برکت ملو شو ایو صلی الله سره مضبوط تعلق شو د پیغمبر صحبت داسې قوي صحبتو چې داغه وجنه صحابه کرامو ته داسې وهبي ملو شو د الله تعلق مضبوط ځکه قاری طیب صاحب لیکلی دي محتمم دیوبند قاری طیب صاحب دا کتاب د تبلیغی جماعت اور اصلاح اسه وړه رساله ده یکی لیکلی دي د صحبت خبره کړي ده او وی وی د نبی علی سلام د صحبت اثر صحابه کرام باندې برای راس او د نبی علی سلام اثر په ټولو مت ته ځکه اولنې داعی او اسلام او قران او دین درابلون کې محمد رسول الله سلام خو دې دې وینا سه مثال له لکه نور افتاب نبوت نور دی دغه نور کله چې سړی وته په بار میدان ولاړی بر راس په اثر په ټول بدن کوي ټول بدن ولا ګرم کی خیالي خو کدا سړی د دې برای راس نور نه سپر تش برنډې تش اثر کم شي د دې په نسبت کمرې تشي اثر نور کم د دې په نسبت تاخانی تشي نسبت اثر نور کم د صحابه کرامو باندې د نبی علی السلام داسې برای راس نور لګیدل لکه سړی چې بار نور ته ولاړ نو دیو جن داوی په لګ صحبت کتو سره هم ارس بدلیدل او زر زر کېدل صحبت اثر ډیر قوي و برای راز او په دې امت ورځ تر ورځې لګیا دی چې زمانہ د پیغمبر لري کیږي نو هغه اثر کمزوري کیږي گویا کې امت نن سبا دا پیغمبر د هغه اثر نه تاخانه ته پتن لګي کچرته غار لاندې سمسه تننوته ده اثر کمزوري شوی زمانہ ډیر روش نو سیندی سے وای چې دغه تعلق مضبوط جوړېدل کله وهبي وی لکه صحابه کرامو ته چې د نبی علی السلام په صحبت ملوش او کله دا کسبی وی وی دا کسب او مشق غواړي مهنت غواړي نو دغه حالت بیا سکی دا شیوخ نی مشایخ اصلاحی اصلاحی تعلقی شیخی مرشدی نو هغه په مهنت باندې او دار مشق باندې په د باندې سو کی دا ذکر پوخ کی نو دا ذکر د پخېدو په وجه الله سره تعلق پیدا شي دا صوفی کرام بزرگان صحیح صحیح شیوخ دا اصل دا بدعت بدعت والا نه چې دی په حلقې جوړی کې او حق هو انا یادو صحیح د شریعت مطابق او وی په دې جبه باندې دا ذکر داسې جاری شي بعضی خلک یې کنه دای په دې جبه ذکر جاری شي دا د ذکر جاری شو یعنی څه مطلب دک هر څه کوي په خله د الله یاد هر وخت الله وته یاد ذکر کوي تسبیح وسره شته کوي تسبیح وسره نشته الله وته یاد ده صد لګیا ده دنیا کار کې لاس ده اختنه کار کوي او بخلی ذکر الله یاد او کو خله باندې خبرې دي نو دل او دماغ کې الله ده د الله استهزار نو دا ډیر عجیب صفت بنیادی صحابه کې دغه و صحابه دا حالت دی باندې صحابه کرام مبارک دا راضی کنه چې غیبا لګ یو کارونه کول زنانه به کور کې کار کاو خو لیکن په خله د قران تلاوت یا ذکر شروع مولانا زکریا سی ابراهیم الله لیکلی دی دا د دې بزرګانو د حالات ګوره د کډې لوی فائدې وي خپل صحیح بزرگان کنه غلط نه صحیح او دیوبانه کابرین خپل شیوخ دی حالات زندگی مولانا زکریا صاحب کتاب دی آپ بیتی آپ بیتی دا خ کتاب دی دا وګوره دا د یو عالم طالب علم لپاره ډیر لوی خبرې پکې پرتی دي آپ بیتی دا دا هغه ابیتی کې شولدی سے مولانا زکریا صاحب رحم الله لیکلی دی چې زمونږ د کورنۍ او د خاندان د زنانو حالت دا دی چې ای کور کې کار کوي جارو وي لوخینځي پخلې کوي نو په دې دوران کې سپاری سپاره تلاوت ځان سره کوي کار دوران کې او په دې دوران کې اسکار دای په جواب باندې جاری ولی بس هغه ماحول جوړو دا غي داسي وای چې ذکر جاری شوه کما هول داسي وو مولانا زکریا غون تلوي سړیو د مولانا یحیی غون تلوي سړی کور او خاندان دی نو دا خود اولیو کوری نو اولیو کور کې به دغه سي خلق پیدا کی نو دی نن سبا حالات وګورئ د خزو د سړو نن ځان ته موسیقي لګولې ده غانې بجانی دي کور کې خزه کار کوي او ځان ته مخکې به ټیپ ریډیو ټي وي لګولې اوس خو موبایل شریف شته اب ځان ته لګي لګي غانې بجانې و د کیږي په موسیقي باندې پاسي په غانو بجانو موبایل که موسیقي نه می کنه نو موبایل داسې د انسان سره لازم ملزوم شوی دی و د کېدلم په موبایل دی او د موبایلونو والا چې وسره غډیر زیات تعلقي کنه د د چې سترګې غړي او الله سلوړي موبایل نو دا حالت او ورځ یو مرګري وی چې را د مغرب په مون باندې د سشي زیات اثر دی مې مغربي کلچر تهذیب کنه دا موبایل تحفه د کم ځای نه رااله مغربي کلچر دی هغه کلچر په مولا طالب مذهبي غیر مذهبي باندې دون غالب شو چې د موبایل نه بغیر دغه ژوندۍ اوس نه تیریږي دا مغربي کلچر اثر دی کنه نور زری ضرورت نشو څه شو مقصد شو کنه شو ضرورت نشو ضرورت والا ضرورت پیجنې ضرورت عمر استعماله اسی خبره مې دا کوله چې پاسې دل پدیدی او د کېدل پدیدی او د سلفو کار دا دی چې پاسې دلو د کېدل کار روزګار د الله تلاوت د کتاب یا ذکر په خلی جاری دغه رنګ هغه میان دی چې هغه بچو لکله پې ورکول نو پې ورکولو دوران کې سو تلاوت ذکر دا غینه دقه سی بچی پیدا شو هغه دنیا کې سو وکړل اوس مور چې کله بچی له پې ور کوي ذکر تلاوت نشتا یا موسیقی ګانې بجانی دی یا موبایل غوږ ته نیولې دی او یا که جټه خزه ده نو په خلی کنزل شروع دی پوچا وینا شروع ده وچی به اثر نه ده پيو پيو خو ډېر لوی اثري په بچی باندې نو بهر حال دا خبره چې اوئی د دې دون مس چې په جواب باندې ذکر جاری شي زمون شاه صاحب سینه الله شاه بخاری رحم الله زما پیر او مرشدو ما اول بیت 97 مې طالبم چې نیلوی صاحب ابراهیم الله سرګودې نه گجرات ته بیت لاغله لګلو سر بیت چې مې پوره چټي و سبق نو ماته وی ز ال تلاړ شي سره یو دوه درې مرګري نورم یو د کراچیو نو هغه بشاګردان موریدانو ته داوي ذکر اسکار وغیرہ بارک ذکر وکوي دونه دونه مسنون اسکاری یو خو بدعي کنه خو موږ هم خلاف مسنون اسکار دا دا دا دا او ورسره به داوي چې ذکر دومره کوي چې اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے هر وخت ذکرې په خله باندې او بیا به داوي چې وګوره وې دا نه ذکر چې دس بکار دل بیار دس بکار دل بیار چې لاس کې کار کې لګي خو چې په خله باندې دی د الله ذکر یو کو د ذکر مقدمه چې زړه کې الله یادي تقسی اوس رښتیا وای چې کله د سړی حال داسي شي ها او بیا بغاوتو کی بیا که په نظام کې راشي بس نقصانو کی صحابت زکه داسې خلکو چې اوی دا حالت نو زکه ک نظام تمراله اقتدار تم سن نقصان نو یا سلفو کې دا سیوا نو وی په زب داسې په جبز جاری شي او کله چې دا په جبه کې جاری شي او دا حال شي نو بیا زړه کې جاری شي زړه ته لاړ شي او چې کله زړه ته د الله یاد د دې جبه د ذکر د وجه نه لاړ په جبه باندې ذکر دی ادونه پوښ شو چې هغه یاد زړه ته لاړ الله ار وخت یاد د استهزار دی وی د زړه بیا دا کاری چې د زړه اثر په جوارحو کیږي نو اوس به د لاس سم استعمالیږي خو به سم استعمالیږي چې به سم استعمالیږي سترګې به سم استعمالیږي دا به بیا وی ذکر کې دا کمال او وی ذکر کې دا کار دی چې کله ذکر د سړی ملکه شي الکه دا خپل خبرې نه کوم د چا کوم سیندی خبرې کوم چې کله ذکر د سړی څه شي ملکه ملکه خو پیژنې کنه الکه دا سړی ملکه را اشه پوښ شي کنه ملکه شي کله چې دا ذکر ملکه شي نو وی دې سړی هغه بهیمیت مغلوب شي او ملکیت یې شي غالب شي شر ختم شي او نفس او زړه شي مطمئن شي د نه بیا څه جوړ شي ها نفس مطمئنه او قلب مطمئنه بهیمت او ملکیت خو به پیژنې دا د انسان دو بنیادی صفات انسان د دینه مرکب دی انسان کې ملکیت او بهیمیت دی او دا د انسان کمال دی وګوره فرشتي دي نو فرشتو کې صرف ملکیت دی روحانیت دی اين سخري نه سسکی نه خزانه بچی نه دنیا ضرورتونه صرف او صرف څه بس روحانیت او عبادت دغه حیوانات دي حیوان نور سن پیجنې خو بس صرف خېټه دا خواهش دې پوره کا او خروس کا پاک پلیت نه پروا نشته خپل پردې پروا نشته انسان چې جوړاو پکې د دوړ صفاتونه واچ دا د کمال د دې دونه مرکب دی هم دکې ملکی صفاتونه چولی شوی دي خوونه هم پکې بهیمی ولی ملکی زکا چولی دي چې الله سره به تعلق بګاری او بهیمی زکه دي چې د خو نه جاهلون فی الارض خلیفہ کنه نظمکه کې خو وجه خلافت چلی ملک چلی دنیا کې جون تیری د بخوری اس کی خزه بچی ولري نو دا خوراک سکا خزه بچی دا د دې بهیمیت اثر دی او عبادت هغه دا ملکیت اثر اوس انسان بس کوي دواړه صفات پکې دي انسان بدا کوي چې د بهیمیت مسلمان بهیمیت بغالبینا کدا په غالب شو نو بس دا بیا نقصان دا مسلمان کامل او تکړه مسلمان مؤمن نه دی ځکه دنیا او بهیمیت غالب یا دې مساویو چلی او یا دا چې روحانیت دې بسکی ملکیت دې په غالب کی ختمي بنا حکم مونږ ته د بهیمیت د ختمو نه دی چې بهیمیت ختم کا کله چې بهیمیت ختم شي هغه نه سره جوړ شي ایتر نه رهبانیت جوړ شي اسلام کې امنه ځان نه فرشته مو جوړاوه الله دې له هر هغه چې ته بزان نه څه جوړه فرشته جوړه نه نه فرشته شته کنه تب دا کمال کې چې سره د بهیمیت او ملکیت تاکي ملکیت صفات غالبی یا برابری بهیمیت خو بهیمیت به ختمه نه نه با ملکیت ختمه چې صرف دنیا پرس شي يهودو دا وکړل چې ملکیت ختم کو بهیمیت غالب کا عیسایان رالل ای کی چې کوم راهبانو او وی بهیمیت ختم کا ملکیت بزان دون غالب ک چې ترکی دنیا وک اسلام راغی وینا دواړه دا دواړه یو ځای چلول غواړي د انسان صفت خوې دا دی چې دواړه بچلای کمال دا دی چې دکې بهیمیت او ملکیت دواړه چلیږي لګیا ربنا تنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرته حسنه دا فلسفه ده د اسلام خلق بدینه پوي نو یا صرف ځان نه دنیا پرز جوړ کې او یا ځان نه صرف د فرشتي جوړولو کوشش تر کی دنیا دا پوی نه دی په دې فلسفه باندې نو خبرم دا کولا وای چې کله ذکر ملکه شي ملکه کله شو کثرت ذکر په جبه او هغه ذکر اثر په زړه او د زړه اثر په اندامونو ملکه شو هر وخت الله یاد نو په دې سره دوشي چې د انسان هغه بهیمیت سشي کمزور او مغلوب شي او ملکیت غالب شي نو ځکه اولنې شې سره په دې اخلاقو کې ذکر او بیا صوفیام دا وای چې سبا کې سره د نفلی عبادت او حوالی سره کثرت ذکر کثرت دعا کثرت تلاوت او کثرت نوافل دا بکای که کثرت نینو سنا سخو پکار دا که بالکل نو نو دا دا چې دا خشک مسلمان دی ښا سړي خشک موحد دی نه چرته تلاوت کوي نه چرته ذکر کوي نه چرته دعا کوي نه چرته نفل کوي دا خشک ده خشک نه نو خشک موحدین نه جوړوي مولیان ښا سبي تر نو ترکیږي په دې شینو س ذکر دعا تلاوت نفل اوس چې کله دې کې کثرت نو بس دې مخ کیږي اولې مطالبه دا قران سره ها اذکر الله ذکرا کثیر دی کثیر سره سره مخ کی نو کثرت ذکر کثرت تلاوت کثرت دعا کثرت نوافل او غزان ته ګوره چې څومره کولیش مقسم را نو دې سره با دا ذکر والا صفت سړی کی پیدا کیږي ذکر به په جبم جاری کیږي دا ذکر به د زړه حالم شي دا ولنې کمالی صفاتو نو دا بستا تمام زندگی او جون کې بیا اثر خي راځه اوس دویم شکر واشکرو لی ولا تکفرون دا بنیادی شی شکر بنیادی شی دا الله نعمت ورکړې شوی دی چې په دې بنده کې د شکر والا مادوي او سیندی سے وای شکر سی چې الله کم نعمت درکړې ده نو هغه نعمت د الله د حکم مطابق صرف کول خرج کول شکر ده او داغه په خلاف صرف کول کفران ده لکه مثال ویل مثال سی مثال غوي لکه سترګې یو نعمت ده اوس د دې شکر سره شکر نو شکر په خلی می نام شکر ده په خلی به مباز واقعي شکر ده چې دا سترګې الله درکړي دي نو دا سترګې د دې مخلوق په دې عجایباتو کې د عبرت نظر کول الله په دې کائنات عبرت په تور ورته قتل چې دینه سواخلې دارنګ دغه سترګې په سجده کې استعمالول مثلا قران په وګوره کتاب په وګور بیت الله ته په وګور خکار کې استعمال کی. دا شکر شو او کفران دا ده چې اوس دغه سترګې دي خو پر د خزر روانه وته قتل ها موبایل کې پر د خزه او غند تصویرونه هغه قتل سلیمه په قتل نو دا کفران نعمت ده کفران نعمت دا سی وی جبه دا نو دا جبه د الله ذکر د پاره تبلیغ د پاره بیان د پاره استعمالول خو کوس دقه جبه په غیبت استعمال شي په دروغ نو دا کفران نعمت شي نو بهر حال دقه شکر ده او د شکر ضد سره کفران نو وشکرولی ولا تکفرون او وی کفر بیا دو قسمه ده یو کفر ملی ده کفر ملی کفر ملی معنی کفر اعتقادی کنه او بل کفر په معنا دا کفران نعمت چې د شکر ضد ده دلته چې یادې دا کم کفر یادې ها ملی اعتقادی نه کم چې د شکر ضد ده نو ولا تکفرون کفر مکوي سمانه مونږ وکړه ناشکری مکوي کفران نعمت نو د شکر صفت او د شکر متعلق قران سورته نمل کوي بارکه و مې یشکر فینما یشکر لنفسه ومن کفر فإن الله غنی حمید شکر هم کو فائدہ ځان لدا نه کوي نو بس الله بے پروا دی نو بهر حال دا یو بنیادی خبره اوس دا دو شینا کله چې سړی کې راشي یو ذکر او دویم شکر نو سیندی سے وای وای دا چې کله د انسان شامل حال شي نو دا دې سړی نه بیا ګناه نه کیږي ګناه بیا نه کیږي چې ذکر حال شو جاری شو او شکر مادم پکې دا بس بیا ګناه نه کیږي نو دیو جن وای دا د تمام تصوف روح شو روح شیخ چې لګي مهنت کوي نو ذکر پکې جاری کی او د شکر ماده پکې پیدا کی چې دا دورالل ګناه بنه کی دا وی د تمام تصوف روح شو بس خلاصه شو دا بنیادی خبره او دا دوی داسې نعمتونه دي ذکر او شکر دا چاله الله ورکی نو دا ډیر لوی مهرباني ده الله دا او دینه که کم سړی محروم شو نو دا یقینا ډیر لوی د نقصان خبره ده او بیا وای صوفی صوفیه کرامی کنه دا پیر صاحب دی صوفی دی بزرگ دی پیر دی مورید دی او ای چې کم صوفی کې پیر مورید کې دا دو صفتونه نه دا چره هم حقیقی الله والا صوفیم نشي جوړې دی او د نور مخلوق حادیم نشي جوړې چې چا کې ذکر او شکر خبر باندې پويږي سیندی سے بل دنیا کې لګیا دی کومه دنیا ده د اسلام تصوف دا بنیادی خبرې او بل شی دریم صبر صبر والا صفت پیدا شي صبر والا صفت بسړي کی وي دام اخلاقی صفت ته کنه دا دو حالات په انسان راځي یو خوشحالی دویم تکلیف نو اسلام مونږه په دې دوو موقو د دوو شینو باندې مامور کړیو د خوشحاله په موقع په شکر او د تکلیف په موقع باندې په صبر اوس به تکلیف راځي دا الله طرفنا بندگانو دا طرفنا د عقیدې په منلو کې د دین په بیان کې د نظام په چلولو کې تکلیفونه برازي نو التبسی صبر صبر بای او بیا سیندی سے بای صبر دام دی چې دام صبر دی چې کله دی ضرورت پیښ مشکلات رالل حاجت پیښ شو نو چستا دست سوال، لاس، صرف د الله په دربار کې درازي، الله ته دي نيولي. او که درته سملو شو هم او کوملو نشو هم د الله در پرې نه دی دام صبر دی ازوی چې مړه دې دربار کې منو شرازه بل لز دا د صبر نه خلاف ده ومغه بس تعالی دغه دربار دی دغه دربار کې او کله چې سړی د صبر په دې معنی پوه شو چې په تکلیف کې صبر او د حاجت په وخت کې د مشکل په وخت کې د الله په دربار کې دس به دعا کېدل او کله کس ملو نمشینو هم دغه در نه پرې خوستل دا صبر دی او کله چې د سړی د صبر دا معنا فهم کراله د به د دنیا آخرت نجات حاصله هم په تکالیف صبرو هم د الله دربار نه لاس نه لری کول که څه ملاویږي کنه ملاویږي چې بس دغه یو دربار مې ده د کې سونه لوی تعلیم شو تکلیف هم برداشت کول شو صبر خو یو خلق دی خو بل دا دا چې په هر حال کې د الله دربار نه نو امید کې دل نه او د الله دربار نه بل دربار ته نتلل دا عمدا شو چې سواله به د حکومت او نظام ته زی نو سینه تکلیف سخت حالات راشي او سواله د الله د در په ځای د غیر درتا د بل چا در تلاړ شي بیا به غلامی لکه نن مسلمان نن مسلمان حکمران د صبر صفت نه دی ځکه کړي حالات چې پیراشي نو چرته لاړ شي امریکای آقا دربار ته نو بس غلامه ک دا صفت وبک صحابه کرام کې دا پیدا شو سخت نه سخت حالات رالل تکلیف نه سخت حالات سخت ولیکن الله درې نه دی پر نه نه نه نه دې درنه بنځو دا سه صبرو ځکه د دنیا آخرت نجات کامیابی او ور سره بیا دا چې وسولا دعاو دارنګ چې دینو دعا غوستل او مونږ کول دا یو بنیادی شی وما خبره ده چې دلتبم الله نه غواړي کله چې انسان کې د دعا والا صفت پیدا شي چې ده ته څه هم ضرورت پېښېږي چې الله نه دعا کوي غواړي دا ډېر کمال والا چې کمال والا نبی علیہ السلام دومره د دعا د صحابه کرام او د الله نه غوستو دونه پابند کړیو چې صحابه ته وی ابن عباس ویلی کو نه اذا سالت فسال الله و اذا استعنت فاستعن عام سوالم کې الله نه غواړو خاص موقع باندې امداد الله نه غواړو دی پوره دا میزاج جوړ کړو چې چرتا د بسړی د سپلای تسما او پیاړ مو اوشلیږي هم اول الله نه سوال دغه نه بعد بیا جوړک چابک پریوت ناول الله ته سوالو کبه راواره دا سه مزاج د دعا جوړول تانی صاحب رحم الله وای پیمانه چې څوک د مسلې ته پوسو کی نو وای ز زړه زړه کې اول الله ته دعا وکم د جواب نه مخکې الله صحیح جواب راته زړه کې واچ دا غ مزاج جوړ شوی دارنګ دعا ټیک د چې په اهتمام هم پکار ده خو مزاج چې د دعا جوړ شي نو بیا سړی اٹھته بیٹھته چلته پرته سکی دعا کوي دا مزاج جوړ د دعا مزاج چې بلارم روانه اوس خبر را لزر الله نه پې زړه زړه کې وغواړ دا مزاج دعا والا مې دعا کې دا کمال له دعا د حدیثو کې نه ده سړی وګوري کنه دا کتاب دعوات د دعا دا احادیث چې دغه حدیث سړی ګوري او دا فضایل وګوري چې دوی چې د دعا نه مړوبل عبادت نه کوله دې دوا کې دونه سپرات دي هم خو کو نه مونږ په بدعي دعاګانو رات شروع کو سي دعاګانې پرې نه دا چې الته موحدین یو کنه نو نه ذکر کو نه دوا کو وزر ټوپ وها الکه بدعي سي نه دي هغه دعا او ذکر چې د شریعت په احکامو کې وو اخو کول غواړي کنه نو دعا مزاج د دعا والا سړی جو او د مزاج د دعا جوړ کې دعا کوي په دعا هغه سکیږي چې په بل سن کې په دعا هغه سکیږي ورې په بل سن کې خو مزاج جوړ کې وګوره هر وخت هر څه د پاره دوا تاسو به خپل اثر ګورئ چې د انسان په دې ژوندۍ کې به د دعا غا سرات بیا رسو د تخکاری چې دا خو ما دا دعا کول الله راک زه قومون جلبازي وکنه مو یو سمو غوستو دغه په دې بل لاس کې راک نه نه وخت کله لګي خو ته کاوه ته ګوره چې ملاويږي کنه ملاوي نو دعا والا صفت او صلات صلات هم شو د الله د تعلق ذریعہ وا دعا او صلات یو ځای نو سیندی سے وی صلات خو دا ارکان مجموعه ده د غنو ارکانو مجموعه ده دیو جن دا مونږ نه دی وی دا ماجون مرکب ده سره ماجون مرکب د شاه صاحب لفظ استعمال ک شاه صاحب وی مون سره ماجون ماجون مرکب پیژنه دا د حکیمان دوی جوړی هغه کې مختلف اجزا او شینه ګټ کې نو دې ته وی ماجون مرکب ډیر شینه دی پي مانزه تو ګوره کنه ماجون مرکب نه ده سس پکې نشته موږ د مانزه یو تصور مخکې پیش کړی واقعي مسواله کې هغه ذهن کې کېده نو ذکر پکې شته تلاوت پکې شته عاجزي پکې شته سس پکې نشته نو ماجون مرکب او دا الله دا تعلق بهترینه ذریعہ ده چې حدیث کې راته نبی علی السلام چې کله سه مسله مشکل پیښ شو نو سبه کول مانزه ته به متوجه شي نمونز فرضیم دی او نفلیم دی مونږ اهم به دیو جن شاس دغه وی ابو الحسن ندوی صاحب چې د دې امت باندې په مهنتونو کې په دې امت چې مهنت کې د دې دور مهنتونو کې یو مهنت دا پکار دی چې د دې امت د خلکو منځونه د نبی علی السلام د زمانه والا منځونو غونتی شي څنګه چې واقعیده سمو کنه نو مونږ هم سمول غواړي سو پورې دا امت پاغه مونږ نه راغله کوم مونږ چې د نبی علی السلام او د صحابه کرامو د دورو د دې امت د نجات کامیابی خبره ګرانه مونږ هغه سیمون شي کنه او هماجون مرکب د تمام دین تربیت په دی باندې کی نو دا او بیا ورپسې اخیری پینځم ان صفا والمرته من شاعر الله بزا وایو په دې په تفصیل بیا کو تعظیم د شاعر الله په دې فرد کې پیدا شي ذکر پکې راغې شکر راغې صبر راغې دعا رااله او صلات سیندی صاحب زیات کوشش داري وي دلته به د صلات د مراد مسومه دوای ځکه اصلاحي په ولو ده ځکه منځ خدان لبیا مستقل عبادتو کې برایش نو دا شو نو پینزم تعظیم د شاعر الله تعظیم د شاعر الله ولی په دې فرق پیدا کول غواړي سو پورې په فرد کې د اسلامی معاشره په افرادو کې مسلمانانو کې مسلمان قوم کې په دې افرادو کې تعظیم د شاعر الله نی پیدا شوی معاشره نه سمي وګوره دکې ته تعظیم د شاعر الله پیدا کړ شاعر الله سری جمعات قران پیغمبر کعبه دا ټول دي کنه عالم د دین یو حکم د شریعت یو حکم دا ټول شاعر الله نو دکې د شاعر الله د تعظیم ماده پیدا کول غواړي نو د چې معاشره کې بیا وی د به د جماعت بی عزتی نه کوي د عالم با نه کوي د ګيري با نه کوي دارنګ د بیت الله با نه کوي د قران با نه کوي د مشر با نه کوي نو د الله د نظام با نه کوي د قانون با نه کوي بځای د به پابند د چې بیا اسلامی معاشره کې اسلامی نظام راشي ناغه نظام ته ډیر د قدر په نظر ګوري او الته نه چې کوم د شریعت حکم نافذ کېده خلیفہ ودا دی وټول بالکل تعظیم پکې راغی د شاعر الله دی بیانوي چې زمړه زمړه بنوي بس حکم به بیا حکمي دغه تعظیم د شاعر الله را نن دا دا سی وای ادب فرد کې څه پیدا کولو ادب پیدا کولو نن مسله غټه دا ده چې مونږه افرادو کې ادب پیدا نه کړی شو استاد شاګر کې پیدا نه ک پیر مرید کې پیدا نه ک مور پلار بچی کې پیدا نه ک مسلې جوړ شي هر سړی پلار شي بيدبش هر سړی زم سم چاته مشرتا سټی ټول سټی ټول مراد انحنا نه یادوم یعنی تابعداري استاد تا مرشد تا نه نه زه خپويګم ازادي رائے پیداش زمي اور رائے لرم دا د مغرب تحفی دي کنه او د سوشل میډیا هغه ادب لري شو ختم شو دا شاعر الله تعظیم مقصود دا دی چې په افرادو کې آداب پیدا شي د عزتمنو عزتو کې دا د یو خماشره غټه نه خره او کله د کې ادب او د کې احترام ختم شو بیا به د ایس احترام نه جمعات به جمعات نخکاری په خوا دورو ګوره مونږ ته یاد شي ما شومانو نو چې دا سبا د جمعات سره خلق تیرېدل کنه او چرته وادم ادباو زما د لیدلو حال زویم او چرته دوګړې باجې بین باجې بروانې وي نو په دې دوران کې الکه جمعات ته بند کې جمعات باندې به تیر شو اوس جمعات مخې د تیری خې تیز کی نه دا داسې ادب ختم شي احترام د زړونو نه ووت مخکې با الکان ځوانان غب شپ لگاو پلار روان څوک به سپینګری مش الکه چپ شم مشر را روان اوس مشر پیجنینه د پلار په مخ کې لګي ادب ختم دا بوا چې مخکم دا سیو د مشرانو د بیا دي چې کشر به بغیر ټوپه مشر ته مخه تا نه رات کشر به د مشر په مخ کې سر نه ګومنځو دا به ادبي ګڼل کی کشر به د مشر په مخ کې په کټ نه کېناس مشر ناز دا ادب هغه ادب اوس معاشره کې ختم معاشره خرابش معاشره په آدابو چلیږي اشی لاړ ختم شي خدا کله دا چې کله او خو دې شي یې د خپل مشر نه وویني نو دا وبګه پیدا شي او چې لیدل نه نو بس چا وته خول نه دا مشر سړی ته خیا د مشر نه اینی نه داسې زما نیکو موږ سره د قران درس د مسلو کې ډېر کلک ولاړو بعضې مشران ناس یې کرام الله لاغه تیاد اب کله کله زموږ دا کورو دا ټول نو داسې بار به کله د انور ته ولاړو نو بډاو نو کټ به دغلته اوس دا علاقه داسې ګړل شو مخکې خدا رشونو دا غنو نو دالته به کټ اچول شي کې بناستو زبرالم زبر سره خوا خوا کې ودرېدم مته یې کینه کړم نه هغه کور نه تربیت داسې و نو ماته یو ورځ خان دی وې ستا پلار چرته ما سر پکټ نه دی ناس ادب داسې ستا پلار ما سر چرته نه دی ناس هم دغه سی وی ولاړو نو دای دا د مشر نه خلک ایزده دا ناس تمن نه دا چې ضرورت شي کینې بم نه چې نه بکینې خدا ادب یو هدی نو دا شی زمو ماشه نه ووت ادب ختم شو د پلار د مور د استاد د مشر جماعت نو ور سره بیا چې کله دا خبره نظام ته لاړ شي نو د نظامم د قانون د قانون احترام ختم نو نقصان سو شي د قانون بالادستی ختم شي تاسو ګورئ زمو ملکونو کې د قانون احترام شته اسلامی ملک دی خو د قانون احترام د مسلمان زړه کې نشته چې دا د اسلام یو حکم نه دا نشته ده نو هغه قانوني بالادستی لاړ شي نو نظام به خرابي او کتا وته احترام خولې د شاعر الله او ادب نو بیا چې د په هر لیول کې ولاړ دی هر ځای کې دی د معاشره نو دکې به احترام ادبي نو کو قانون نافذ دی نو دی به د خلیفه هم احترام کوي او د قانون به هم احترامي قانون ته پسپک نظر نه ګوري قانون به قانون به او قانون دی دی انګريز حرامي ال تخپل خلق ولا ذهن کې دا شی دا سي اخه دی دا سي دی انګريز دا زمون شریعت ته مونږ ته دا خی چې دا د خپل افرادو توخه ایو دا سه خولې ده چې دا کم خلک اخوا امریکای برتانی د ملکونو ته تلی نه ته د ماشوموالي نه ځین کې دا سه ورخه ده کنه دا سه ورخه ده چې نیمه شپه دی هیڅ سوق دیني او یو سړی په ټریفک روان دی په هغه ملکونو کې او سور لایټ ولګي دی بودري ولی قانون احت قانون دی مون قانون قانون نشته اصل دا ادب دی لاره دلته خلافت خبرې دي کړي نو ادب احترام پیدا کړي چې هغه د مشر او عزت منم احترام وکي او سباله کماشره او ملک نظام او قانون شدا احترام پکې اله بکی نو د شاعر الله باسه دیر راوړو پاغي باندې صفه مروه به تورې مثال دا پیش نو دا بنیادی خبره ده سیندی سه به وی قاعده دا ده وای کله چې کله دا سیوش چې د دې عاشق په دې زړه کې د معشوق محبت دن ننوزی نوی بیا د عاشق د محبوب سره سونه شي نه چې تعلق لري هغه ټول سره دی بیا محبت کوي په نه شوي شهر الله سره څنګه خبره جوړه کړ ال تراغه د کې ذکر شکر صبر کنه الله سره تعلق پیدا شي الله محبوب شي اوس د الله سره چې سونه متعلق شي نه دي د تبدام سخکاری محبوب پنه شو په خبره شاعر الله د الله متعلقات دي کنه نه دی بداغه بیا خیال ساتي چې دا جماعت خو د الله دی دا قران خو د الله دی دا عالم خو د الله د دین دی دا بزرگ ولی د الله ولی دی ها قانون د الله قانون دی وی دا قانون دی چې کله عاشق زړه د معشوق او محبوب محبت ننوزی او هغه سریتو کی نو بیا د محبوب متعلقین هم د باندې سي خلک ام ته محبوب شي نو شاعر الله د الله سری متعلقات دي ابد د احترام کوي ایته په قدر نظر باندې ګوري او یو شعر وروړي د سیندی سی بیا وی پای سب بوسی د مجنون خلق گفتا اینچ شد وای مجنون یو ورځ داسې چلو کو چې یو سپه خپې خولولې چاته داسه کې ورته وی وی دا سپم چرته د لیلا په کوسه تیر شوی راته شوی دی نو دا سی بیا کړ نو دقه سه شاعر الله د الله متعلقات الله سره په ذکر شکر صبر سره دعا سره تعلق پوخ شو الله محبوب شو نوز بد الله هغه متعلقات سره د محبتي احترامي ابم په خلګي نو دا به نتیجه نو دا پنځه خبرې دلته د سوي د تهذیب الاخلاق چې دا پنځه صفات په فرد کې پیدا کول غواړي قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم